عن حميد الطبيل قال قال حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه فلما قدمنا مكة قال مل دغوي حمید طویل چې موږ ته خپل استاد حضرت بکر خبر بیان وکړو چې عبد الله ابن عمر دی مجلس کې ناستو یو سړی ورته راغی وی حضرت حضرت انس صاحب دسه حدیث بیانوي عبد الله ابن عمر ته په مجلس کې ذکر وشو چې حضرت انس وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کړو په حجۃ الوداع کې احرام د حجم کړو او احرام د عمره هم کړو دا وایي انه ذکر لابن عمر چې یقینا ذکر وکړې شو عبد الله ابن عمر ته ان انسا چې انس صاحب حدثهم هغه حدیث بیان کړی دی دوی ته چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اهل بعمره وحج چې هغه احرام کړی دی د چې هغه احرام کړو د عمره او د حج دا مخکې تاسو ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې احرام د سو سو کوی دا تمتو وا سو کوی دا افرادو او سو کوی دا قرانو اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبره ده چې د میقات نه احرام یوازې د حج کړو افرادو د ذوالحلیفه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام یوازې د څه کړو د حج بیا چې راته نو په لاره کې احرام پې د دغه مو کو د عمرې نو قران شو د میقات نه افرادو بیا رستو چې دینو دغه وکړو قران شو یو دا مسله ده او صحابه چې هغه اول ته ګوري اصلی کې رسول الله تلبیه به عجیبه وی لکله به وی لبیک بعمره اللهم لبیک کله به وی لبیک بحج اللهم لبیک کله به وی لبیک اللهم بحج و عمره دا دواړه بو خکل دا ده چې رسول الله قرانو یو دا مسله د ریاض دویمه مسله دا ده چې تاسو خو ویلو کنه چې د حج په موسم کې په خوا خلکو بسوي د حج په موسم کې عمره کول سخته ګناه ده د حج موسم کې به دغه نه کوي عمره چې کله رسول الله راغی مکې ته نو د دې رواج د ختمولو دپاره الله پیغمبر علیه السلام ته ووی چې د خلکو ته ووایه چې چا احرام د حج کړي هغه د احرام هغه د احرام د حج بدل کې په دغه باندې په عمرې باندې کارونه د عمرې دی او کې ځان دې سکی حلال کی خو په دې شرط چې چا سره د غنی قربانی او که چا سره قربانی بیا غزان حلالولې نشي علي صاحب سره قرباني و رسول الله سره قرباني و هغه ځان حلال نک نو دا دغه وای دا سړی عبد الله ابن عمر ته چې حضرت انس مونږ ته د دې خبره بیان کړې دي چې رسول الله په حجۃ الوداع کې هغه احرام د عمره او د حج دواړو کړی وو فقال عبد الله بن عمر وتوین اهل النبي صلی الله علیه وسلم بالحج رسول الله احرام یوازې د حج کړو اصلي کې د میقات نه یوازې احرام د حج وو بیا په لار کې چې دینو په احرام د حج باندې احرام د عمره داخل ک و اهللنا معه او مونږ هم دا غسر احرام کړو و اهللنا او مونږ هم احرام کړو به د حج معه دا غسر فلما قدمنا مکه کله چې مونږ رالو مکه ته د الله حکم راغی نو قال رسول الله وی چا سره چې لکه قربانی نی کنه نو هغه د احرام د حج راوالی په احرام د عمره دی بدل کی دلته ریاض هم دا مسله ده دا تمتو نه ده تاسو چې د دې ځنه حج ته ځئ همداسې کوئ که نه احرام د عمرې وکړئ بیا لاړ شئ کارونه د عمرې وکړئ ځانونه حلال کړئ لیکن که چا سره قرباني او هغه تمتع کوي نو هغه چې افعال د عمرې وکړي ګوره ځان دغه کولی نه شي حلالولی نه شي بختولي صاحب خیال دی استاد هغه له ځای حج ته کور دی نږدې دی یا ګاډی د سره دی او احرام د عمرې وکړي د حج د پاره ځي تمتع کې او قرباني د سره ده او ته لاړ شي کارونه د عمرې وکړي د نورو خلکو په شان ته ځان دغه کولی نه شي حلالولی نه شي د اختر پر ورځ به ځان حلالوي نو قال پیغمبر علی السلام وی من لم یکن ماهو هدیون چا سره چې قربانی نیوی فلیجعلها دې دې وګرځي د احرام د حج عمره ان عمره او افعال د عمرې دیو کې ځان دی حلال کی وکان مع النبي صلی الله علیه وسلم او سره د پیغمبر علی السلام هدیون قربانه د دې وجنه اغوی ځان حلولول نشو چې ګورو علي صاحب راغی د دغه نه د یمن نه دا غټه کې دی فقدم علي علينا راغی په مونږ باندې علي ابن ابي طالب علي حضرت علي من اليمن د یمن نه دی زنه معلومیږي دی یمن ته تلو حاجن په داسې حال کې چې حج کوونکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوي بما اهللتا تا پس باندې حرام کړو د حج دې کړو که د عمرې که د سو مطلب دا دی که حج احرام دې کړی نو احرام د حج راواله بدل که په احرام د دغو د عمرې او ځان حلال که نو چې ځان حلال کې نو بیا ارس کولی شيخه که بیبي د سره بیبي سره ملاوي دی شي ارس کولی شي چې ځان حلال کې د دې وجې نه حضرت علی ته وایي که چېرې تا احرام د حج کړي احرام د حج راواله په احرام د عمرې بدل کا کارونه د عمرې وکا ځان حلال کا او ستا محترمه بیبي ما سره راغلې ده مطلب دا دی که هغې سره ملاویږي نو دغه کولی شي ملاویدل جایز دي فانما انا یقینا زمون سره راغلی دا اهلک ستا کور والا د حضرت علی کور والا دغه وکنه حضرت فاطمه قال علی وتوی حضرت حضرت ما حرام د سه کړو چې اهلل تو ما حرام کړو بما په هغه اهل به النبي صلی الله علیه وسلم چې حرام کړی په هغه پیغمبر ما ووی ربه زما د هغه سیز احرام دی چې د کوم شي احرام د رسول الله ای نو رسول الله وته وی ما سره خو قربانی دی کنه نو زه خو ځان حلالول نشم تم ځان نشي حلالول فامسک نو رسول الله وته وی ته ځان را باندې کا ځان حلالوه ما فإن معنا هدايا هديا يقينا زمون سره قرباني دي باب غزوه ذل خلصه دا باب دی د غزا د ذل خلصه په دې یمن کې یو علاقه ده خصعم قبیله وته وی خصعم دا غوی بوتخانه ده هغه بوتخانه ته ذل خلصه وی په یمن کې اطرافو کې بالکل اسلام خور شو دا خصعم قبیله دا اخیر پرته وه یو د دوی د بودخانه پاتې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنا وه چې دا بودخانه به څنګه روانه شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی جریر ابن عبد الله د یو نیم سو یو نیم سلو کسانو سره دی ته ولېږه چې منډه او دا دغه کې دا روانه کې باب غزوه ذل خلصه دا باب دی د غزا د ذل خلصه ذل خلصه معنی کوي خاوند د خلصه دا خلصه نه ده دا د خزام قبيله غاټ بوتو غټ هغه ته به سوي خلاصه او دا کم کوټه چې وا چې دا بوت پکې پروت نو دغه کوټې ته سوي ذل خلاصه دی دا خیال دی خلاصه د بوت نامه وا او هغه کم کوټه کې چې دا بوت پروتو دغه کوټې نامه ده دغه ذل خلاصه نو دا باب دی د غزا د ذل خلصې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جریر صاحب لیږي هلته او د هغې د ورانولو دپاره د هغې بیان دی حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال رسول الله حضرت جرير صاحب دا دو ځله لګلې د یمن ته یو ځله لګلې د پاره د دین د بیانولو او یو ځله لګلو د پاره د دغه د دې بوتخانه دروانې دو جرير ابن عبد الله دا د دغه علاقه شای کورنۍ سړیو ډېر لوی قومي خاندانی سړیو ډیر لوی دا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دی مسلمان شو چې مسلمان شو بیا حج شو چې حجت الوداع رسول الله وکنو ته دا دغه ولېګو جریر چې تلار شو هغه د خصم قبیله ذل خلصه هغه روان کا دی بیا لاړ الته خو دی هم ورته ویلي وو چې هغه پلاني قوم کې او هغه پلاني قوم کې هغه دوه سرداران نه دي رسو ته مسله روانه ده هغوی لم دعوت د دین ورکه چې هغوی مسلمانان شي دا جریر ولګېده هغه دوو کسانو له دعوت ورکه هغه مسلمانان شي نو ځان سره را روان کړه مدینه ته چې مدینه ته را روان شو چې ګور یو دغه د یو ډله د مدینه نه را روانه وه جریر صاحب ته تپوس کوي مدینه کې څه حالت دی وی مدینه کې دا حالت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او داغه په ځای باندې ابو بکر صدیق خلیفه شو دغه دوه کسان سرداران وای چې مونږ خو د رسول الله ملاقات لتلو چې هغه دنیا نه لاړو دی واپس لاړل واپس بیا د حضرت عمر صاحب زمانه کې دوی راغلي دي نو قال حضرت جریر ابن عبد الله وی کان بیت و یو کوټه فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې کان بیت و یو کوټه فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې یقال له چې ویل کیږي دغه کوټې ته ذوالخلصه څه ورته وایي ذوالخلصه خلصه د بوت نامه ده او دا کومه کوټه کې چې دا بوت پروت و د دې نامه ده ذوالخلصه نو دې ته بیا ذوالخلصه هم وي او دا خصعم قبیله نه ده دا جاهل خلک دې کمقلو خلکو د خانه کعبه په مقابله کې دا جوړه کړې و د یمن خلکو ته به وی یا د دنیا خلکو عربو خانه کعبه لمزه حج لا دی لرازه نو دې ته بدوی یمنی کعبه وی یمنی یمانیه منه په یمن کې هغه کعبه چې په یمن کې ده او د یمن خلکو به خانه کعبه ته وی دا نه ده د اصلي خانه کعبه دې ته به کعبه شامیه ویله ځکه چې دا په دې پلو د شام پلو ده دې پلو یمن دی نو د یمن کې چې ته ناست یې نو خانکاوه د نه دې طرف ته یې داسې دلته دا ما د ته وی دغه خانه دغه تبه د ذوالخلصې تبه کعبه یمانیه ویله او د اصلي کعبه نه ده د اصلي دې تبه وی کعبه شامیه لیکن دلته عجیبه ټکی دی دلته دیته دا دواړه نامې ذکر شوي کعبه یمانیه وته هم به وي او کعبه شامیه به وته هم وي وی دا کعبه شامیه به وته ځکه وي ریاض چې د دې دروازه مخ په شام وه د دې دروازه دې سیټ ته وای داسې شمال ته ما له د ذوالخلصې نه ارام نه راکې معلومیږي چې دا بد ځایونه نه دي او بد مجلسونه ګورې دا په نیکانو خلکو لوی بوجي لوی ستاسو د دې علاقې یو لوی مشهور سړی و ډېره لوی هستی وه ما سره یو ورځ خبره کوله وایي په خدای یقین وکړئ چې په دې علاقه باندې واده کې څوک ډمان راولي یا په دې علاقه کې پوه شم چې پلاني ځای کې جواري کیږي داسې را باندې لکه د لنډي کوتل ټول غرونه چې زما د پاسه پراتی دون را باندې بوجي نو خدای خبر چې پر رسول الله باندې به څومره بوجو نو وی مال ته آرام نه راکې د ذوالخلسینا چې دغه دغه د شرک دغه ډ ختم کی ماوی حضرت حاضر الته الته ورستو راشي دا دا دغه د منجورانو دا د زول خلاصي نه دی داو الته پکې دا دغه او دا جوګیان ورستو براشي یو غټ جوګیم پکې و منګه ورلو هغه ساغه دغه کول دا ول روانه و یو دا د چغې شروع کړي بس منګه وی چې اورګه چې اول تاسو نه سرونه وو اولم دا مړ کړل او بیا دا دغه چې ده دام را روانه کړه او د روانېدو سره هغه د لرګي مرګي و هغې لم اور ورکه چې اور هم ورکه بس بلکل دغه شویرې شوې فکسرناه نو مونږ روانه کړه دغه دغه کوټه هم روانه کړه وقتلنا من او قتل که مونږ هغه څوک وجدنا عنده چې مونږ وموندل د هغې سره هغې سره چې دا کم جوګیان و هغه مونږ مړه کړل فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم نظر عالم پیغمبر علیه السلام ته اصل کې دی بیا ډیر ډیر هغه نه دی ریاضه اصل کې د خبر رسول الله تعالی لګلې دی چې حضرت مبارک ته شدغه روانه کړه دا در د بوتخانه فاخبرته ما وت خبر ورک فدعا لنا نو رسول الله زمونږ د پاره دعا وغوښته ولی احمسا او زمون ټول قوم د پاره دعا غوښته د جریر صاحب د قوم نامه وا احمس نو زمون د یو نیم سل کسانو لم دعا غوښته ولی احمسا او احمس قوم ته د جریر قوم ته سوی احمس حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير قال لي النبي حضرت جرير دی حضرت قیس ته وی واقع وته بیانې چې قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ته پیغمبر علی السلام وی چې لکه ته خود د دغه علاقې ډیر عزتمن سړی الا تریحنی آیا ته آرام نه راکې ماته من ذل خلصه د ذل خلصینا تاسو به وایې دا ذل خلصه پکې لا څه شی دی وکانه بیت او دا یو کوټه فی خصعمه په خصعم قبیله کې دغلته د یمن اخیر سر ته چې لاړ شي خصم قبیله ده د هغوی دا بتخانه وه یسمه ویلې کېده به دې ته کعبة الیمانیه دې ته به وې د یمن کعبه فانطلقت روان شم فی خمسین و مئت فارس په یو سل پنځوسو شاسوارو کې من احمسه چې دا پنځوس واړه د چا نه وو د احمس قبیلې وو زمونږ د قبیلې واجبه دغه دا دی زما دا ملګري نه دي دا د اسونو په سورېدو باندې ډېر ماهر وو خو زه په اس باندې نشم سورېدی زما چې په اس باندې به سور شوم ما به وله منډه ورکړه سترګې به راباندې تورې شوې رو به غورځېدم وکانو او دا زما مرګري اصحاب خیل خاوندان د اسونو دوی په اسونو باندې چې دی سورېدلو ډېر ماهرو خو زه زه نه شوم وکنت لا اثبت او زه چې دی نه شوم ټینګېدی علی الخیل په اسونو زه په اس باندې ټینګېدی نه شوم زه به راغورځېدم نو زه لاړم رسول الله ته مې شکایت وکړ چې حضرت دقه سه کو دا سه دا سه دا دا د د د مبارک لاس دا اثر دن نظما په سینه کې ما محسوس کو فزربا نو پیغمبر علی السلام او خپل لاس فی صدری زما په سینه کې حتی تر دې پورې رأیتو اثر اصابه چې ما ولیده هغه اثر د ګوتو مبارکو د فی صدری پسینه زما کې یو دا دا خو عملی تور باندې لاس را باندې پسینه کې خو او دعا را تکي وقال رسول الله را توي اللهم ثبته یا الله دې محکم کې یا الله دی مضبوط کې چې د اسنه نه راغورځېږي یو او بل دعا راته کوي دوه دعاګانې کوي ربه دی د قوم د پاره ذریعه د هدایت وګرځي او ربه په خپل هم د هدایت نصیب کې ربه دی ذریعه د هدایت وګرځي د قوم د پاره او په خپل وتم هدایت وکي واجعله او ربه تو ګرځي دی هادیه څه دی لار خودونکي چې خلکو ته هدایت وکي او مهدیه چې هدایت ورته کړی شوی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هر حدیث را وایې کنه عجیب خواږي پکې اسخ کول دعا ده اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا راته یاد دي استاد صاحب چې دې ځای ته راغی د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو وایي طالبانو د خدای بار بار شکر ادا کې چې الله تاسو راغشتي او د خپل پیغمبر احادیثو ته کېنولي دا احادیثو ته کېناستل او په احادیثو باندې مشغوله ګوره د دنیا د نعمتونو لوی نعمت ته لوی کم خلق چې الله راوالی او حادثو ته کینی او دی بیا هم د دې شکر نه ادا کوي نو دا ډیر زیات کمی کوي د الله شکر ادا کول پکاري بل به استاد صاحب دلته وي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي لږ ځان کې بدلوالی راولي په اعمالو کې په معاملاتو کې خاص کر معاملاتو کې بدلوالی راولي ګورې دا لاره دا ډېره پاکه لاره ده مبارکه لاره ده او د خیر او د برکت لاره ده د دې وجنه په دې لار کې به پاک زې پاک تاسو چې د محدثینو تاریخ وګورئ نو محدثین وای حدیث به هغه خلق بیانوي چې د مروت نه خلاف کارونه نه کوي جایز کارونه یې خو د مروت نه خلافي د انسانیت د کارونو نه خلافي او داسې سړی حدیث بیانوي تاسو به نه قبلوي ما وی پاک سوچا امام بخاری رحمه الله هم دا امام بخاری استاد سه بدل توی یو ځل خبر شو چې پلانی ځای کې یو سړی دی او هغه سره یو حدیث دی او هغه بیانوي وایي ښه نو دی واپس روان شو منډې منډې منډې منډې هغه ځای ته ورسېد یو میاشت مزل یې وکړ په اوښ باندې چې وې که چې هغه ځای ته ورغی تپوس یې وکړ وی خلکو ورته وی چې حضرت نه اس تښتېدلی دی ځنګل ته او د اس پسې تللی دی نو امام بخاری وی چې نو اوس دلته چې زی ساریږم نو دا خو وخت ضایع کیږي دی واپس ځنګل ته ورغی چې ځنګل ته ورغی چې وی قتل تا غا ولاړو هغه عالم اوس دی دا عالم دا اسرانی سينو دا جولې وته داسې نیولې ده مونږ هم چې غوارانی سو یو زرانی سو دا جولې وته نه جولې وته نیولې ده نو هغه اس دا خیال وکړ چې د مال جولې کې سي روړي دي نو اس ولا راغی چې راغې درونی و چې اسې رونی و امام بخاری ورنږدې شو د عالم ته وی دا جولې کې دي سو وی جولې کې می اسنو خدا اسم رونی و وی خا د امام بخاری نه تاسو کوي تسل راغلی وی ما ته د سې چا ویلیو چې دلته یو عالم دی واغه یو حدیث بیانوي هغه حدیث نه راغلی نو دی وته وی حدیث نه حدیثونه به ته بیان کم نو دی وته وی نه باس اوس تا نه حدیثونه نه اورم تا د اس سره دوکه وکړه او چې څوک دوکه کوي په لاره د حدیثو باندې هغه نشي تللی دا پاکه لاره ده ما ویل ډېره پاکه لاره ده دا الله دې زموږ ستاسو نصیب وګرځوي د الله نه سوال کوي چې ربه نن الحمدلله چې تا موږ باندې کم نعمت کړی دی د لنډي کوتل په ټولو خلکو نشته دی او تر د مرګ مرګ پورې د الله نه غواړی داسې نه باوی مسله داسې ده چې سارو سره زناورو سره دوکه کول دا جایز دي سارو سره د خپل ستا مال له اوس یو غوی دی او تاله په ګوتو نه راځي او ته وته جوړې ونیسې او ته سره دوکه کې نو انسان سره دوکه جایز نه ده خو سارو سره جایز ده ځکه اوس هغه نارامه دی چې نه راځي نو سوا سره کې دوکا جایز ده خو خلاف مروت ده د مروت نه او د انسانیت نه دا خلاف ده د دې وجه نه امام بخاری دغه نه دغه نه وری وی ولی وی دا لار ډیره پاکه ده نه سویم دا وګوره رسول الله هغه ته دعا کوي یا الله درې دعاګانې وته کوي یا الله ته ثابت کې دی محکم کې دی او وګرځي دی هادیان لار خودون کې چې خلکو ته او قوم ته لار خي او مهدیه لار وته خودلی شوی وي سیمه صفه ده او چې دا لرګي را پریوتل وحرقها او دا غي لرګي وسوزول او ثم بعث او بیا جریر صاحب اولیګ الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته جریر صاحب بیا یو سړی اولیګ رستو را روان دی داغه نامه هغه سړی رسول الله ته اولیګ چې حضرت مبارک شاه زیر ور کوي چې دا غم روانه کړه فقال رسول جریر نو اوی هغه پیغام راوړون کې د جریر هغه د جریر استاد نو پیغام راوړون کې هغه چراغ رسول الله ته وای حضرت خوشاله شه او د غروانه شوه هر سړی په خپله ژبه خبرې کوي د عربو خلک ټول له اوښانو سره تعلق و وایي حضرت تر هغې پورې نه راتلمه چې هغه بتخانه وسوځېده او ایرې شوه او چې زه یې تاسو وسوځوی ایرې شي نو کم رنګي تک تور شي که نه شي حمید ګله نو دیم ورته وایي حضرت تر دغې پورې زه تا ته نه راتلم چې هغه ځای بتخانه مې پرېښوه چې هغه وسوځېده او دا ایرې شوه تکه توره ایرې او دقسې تکه توره ایره شوه لکه په من اوښ عرب نه دي چې اوښ یې په من شي نو هغوی پې دا رانزړه پوري کړي رانزړه نو چې رانزړه پې پوري کړي نو هغه بیا تک توري لکه دا مبلین پې پورې نه کې داسې دا خبره رسول الله وکړه خمس مرات ان پنځه پیری عام طور به چې رسول الله خبره کوله درې پیری به کوله دا یې پنځه پیری وکړې یا الله د احمس قبیله اسونو سړو له برکت ورکې یا الله د احمس قبیله اسونو او سړو له برکت ورکي حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو سامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال جرير وي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توي رسول الله الا تريحني آیات ما ته آرام نه راکې منزل خلصه د ذل خلصي بوت بوتخانینا زما دا مرګري ټول د اسونو باندې دغه ماهرو خو زه وکنت لا اثبت او زه چې دی نشم ټینګې دی علی الخیل په اس باندې زه به داس نه غورځېدم فذکرت ذالک ما ذکر کړه دا خبره لنبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فضرب یده نو رسول الله اوه د خپل لاس مبارک علی صدری پسینه زما دا د خوګولو د پاره نه خای داسې داسې چې دا د دې لاس برکت لاندې لاړ شي حتی رأیتو اثر یده تر دې پورې چې ما ولید اثر د لاس دغه فی صدری پس نظما کې وقال وی وی اللهم ثبته یا الله دې محکم کې واجعله هادیا مهدیا او دې وګرځه هدایت کوونکی مهدی یا چې هغه ته هدایت شوي وي وایي د رسول الله د دعاګانو برکتو چې زه بیا پس د دې نه پس بیا چېرته د اس نه نیم راغورځېدلی فما وقعتو بیا زه نیم راغورځېدلی عن فرسي د خپل اس نه بعد او پس د دې نه تاسو به وایه دا ذوالخلصه پکې لا څه شی دی وکانه ذوالخلصه او دا ذوالخلصه بیت اندا یو کوټه وه بالیمن په یمن کې لخصعمه د خصعم قبیله و بجیله او د بجیله دا بجیله ریاض دا د عبد الله صاحب د جریر صاحب قبیله ده کنه د خلک وی کنه جریر ابن عبد الله بجلی نو دا د دې دوو قومونو دغه وه بتخانه وه او فيه نصبنا او په دغه کوټه کې بوتانو او توبه دو د هغې به عبادت کولی شو او یقال له الکعبه او دې ته به کعبه هم ویلې کېده قال جرير وی ځان غایب فرض کوي فاتاه نو دا جرير راغې دیتا فحرقها دی وسزول بالنار پور وکسرها او ما روان کړه خ اوس دا غه دغه کوي دې روایت کې لږ دغه راغی ټکی زیات راغی ها قال دا راوی وی د جریر راوی چې شاګرد قیس دی کنه قال دا راوی قیس وی ولما قدم جریر الیمن کله چې راغی جریر یمن ته یمن ته دی راورسید دا یو نیم سل کسان د سره دی شاسوار خو ریاض دی بتخانه ته لانه دی راغلی خا خالی یمن ته راغی اوس دلته پکې دا جو جوګیان او دا کوډګر دا ناستی نو کان به ها رجلن او په دې یمن کې یو سړی یستقسم بالازلام چې هغه به قسمتونه معلومول په غشو باندې دا یو کوټګرو خلکو به یو کار کو و یره دا کار کوم دی کې به خیر یو کده کې به خیر نی نو قسمت به معلومو دله برال دله به سل روپیا ورکړي چې ما زما قسمت معلوم کا نو ده به ګوډې و او په هغې کې به غشي اچولي وو یو کې به و نعم او یو کې به و لا نه نو ده به لاس دن لکه وی هلکه ستا دپاره غشی راوباسم نو چې غشی به یې راویسته که نعم به و وی کوه دا کار خیر دی پکې که لا به و وی دا کار مه کوه دا په یمن کې دا سړی او دا کارونه کول په دې غشو باندې به د خلکو د پاره قسمتونه معلومول چا وته ویا لکه جریر ابن عبد الله راغلی دی ته خدا کارونه کې خو غوري مړ بدی کی فقیل له او ویل شو دې سړی ته چې ان رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا استاذ د رسول الله د دې پیله رسول معنی کوي استاذ استاذ د رسول الله چې هغه جریر دی الکه دغه چې دی ها هونه دلته دی یمن ته راغلی دی ته خدا لانشي کې خو ګورې کوي کګیرې کړې کنه نو سر دی وای فإن قدر عليك کچری هغه قدرت مونده پتا نو ضرب عنقك سټ بدی وای سټ بدن وای خیر دې نه سمید چې ګورو د قصې جریر راغی اوس دې په د بوتخانه کې ناشته او دا لانچې کوي چې د پاس نه پی جریر روخت قال راوی وی فبینما هو په دا منس کې دغه سړی دا جوګی نه دی یضرب بها هغه وهل دا غشي د خلکو نه به پیسې غشتي او دا غشي به وهل او د خلکو قسمتونه به معلومول چې ناګانه از وقف علیه جریر د پاسه په ودرې د جریر جریر پر راغی چې دا سکه نو جریر وته سوی فقال جریر وته وی صدته ویم نه خیر دی غټ سرکوزی خو دوه ټکی بکې کني سر د نوام اول دا غشي مات کا لا تکسرنها تبا خامخا ماتوي دا غشي اول به دا د د کوډو دا غشي دغه کې ماته دویم ولا تشهدن او خامخا تبګوي کې د دې خبرې چې الله اله الا الله د لا اله الا الله دغه بکې ګوي دلته مراد د لا اله الا الله نه تش دا ټکی نه دی مراد خام دا غونډه کلمه ته مراد ده لا اله الا الله پښتانه موږ دغه ته وایو کنه د غونډې کلمې ته لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا دوه ټکي به کې اول به د هغه شي ماته بیا به کلمه د شهادت وي او که دا نه وي نو او له اضربن عنقک یا به د وهم دا سټ ما وی کنه دعوت د دین دعوت دی ته وی چې توره د سره او په بل لاس کې د سره نیزی الکه جمع ولاړه ده او تا دکان کولاو کړی دی ولی یا دا دعوت دی جمع وشوه او په دروازه کې ولاړی او رستو یو سړی راغی مانسکه مانسله او دقه غټه خوله ولا وې ولی دا سخته ګناه ده ته جمع وشي او ته راځې اوسه ولی پلار دې مړو مور دې مړه وه چې د هغې کې د هغه یو ته اوس جمع له ولې نه راتلې اوس خو لږ حالات ګډوډ شو تاسو به چې لاړې په مدینه منوره کې یا په خانه کعبه کې په دې مکه کې د محلو کې جمعتونه وو به جمع به وشو د جمع سره به جمعتونه دغه بندو بیا دا نه و چې ځان له منځو کا یا بله نو ما دا دعوت ته دا اوس چې کم دی نو دا سوال دی الا خدای دې وبخښه او داسې وکړه او داسې وکړه دا سوال دی نو دا او دعوت ورکي یا به دا دغه ماته کلمه به وې او کنی نو دا سټ بدن لزوم ها قال دا زورم ګورې کله نه کله خیخه قال راوی وی فکسرها نو هغه جوګي هغه غشي مات کړه کنیه خو پیژنې کنه چې چې د چا په نامې سر کې اب ټکی راځي یا ابن راځي دا یو صحابي دی ابا ارتاتا دی اولیګو پیغمبر علی السلام ته محدثین حضرات وای ابو ارتاتا دا صحابي دی خو ګورې په دې یو حدیث کې د د نامه راغلی د د په نورو حدیثونو کې نامه نه ذکر شوی دا یې ولیږه چې رسول الله له زیری ورکی یو بشیروه چې دا سړی زیری رسول الله ته ورکی بذالک په دې چې حضرت ذوالخلصه بتخانه روانه شوه فلما ات النبي صلی الله علیه وسلم کله چې دا بو ارتا تراغه پیغمبر علی السلام ته نو قال دوی یا رسول الله اے دا الله رسول والذي بعثك بالحق زما د قسم یې په هغه الله چې ته رالیږلې په حقه چې په ذوالخلصه باندې جریر صاحب اور ولګاو او اور په بلو نو زه ته نوم راغلی تر هغې پورې ورته ولاړم ولاړم ولاړم چیرې شوه ها نو قسم می دی په هغه الله چې ته په حق را لېږلې ما جئتو زه نیم راغلی تا ته حتی تر دې پورې ترکتوها چې ما پرېښوه دا بتخانه که انها جمل اجربو لکه ته به دا اوښ دی پمن او په من اخل عرب څه ورکوي رانزړه نو هغه تک توري قال راوی وی فبرک النبی صلی الله علیه وسلم دعا د برکت وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علی خیل احمس پاغه اسونو د احمس قبیله یا الله د احمس قبیله اسونو له برکت ورکی ورجالها او سړو د احمس له یا رب د احمس قبیله چې څومره سړی دی هغوی له برکت ورکی دا ټکی رسول الله وکړو خمس مرات پنځه پیری پنځه پیری رسول الله دا دعا ویله بس دی